لا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله دې حديث ته ويل کيږي حديث د سلسلة الجرس دا نمونه د اجمالي تعبیرات او اجمالي خلاصه کتاب چاپ شوی تاسو چې څومره لګي تاسو خپل اصول کوي امیر تخپل چاندا جمع کوي امیر صف دې کنه په تجارتي ریټ دې واخلي حسین سره خبرو کوي تجارتي ریټ تاسو تجارتي ریټ باندې برابرې کوي ښا او به په مکتبو ول ورکي ورکي تاسو ته اصول کوي دیمه مسله اجمالی طریقې سره ترجمه الباب سره او د حديث نور مخارج. او حديث باندې دا کلام چې دا حديث د صحيح البخاري کې راوړل او صحیح خو هغه ته وایي چې راوی تام ضبط ول عدالت وي اتصال وي تعلیل شذوذ نه وي په دې کې خو اتصال فوت دی د حدیث نور مخارج خو محشی ذکر کړی دی منګه مستغنی کړیو انظر برا حشید کړی دی عام دا نسخه پیدا کړي چا صدانه یې د دین نقل کړي ځان دا مشکل ختم شوی دی حتی دا بل خبره چې دا خدا په صحیح البخاری کې راوړی دی د مؤمنین حالات به رسته راشي. دا حدیث چې دا مرسل دی څنګه په صحیح بخاری کې مسند دا ذکر کړي دغه جواب دا دی چې احتمال لري رسول الله اسلام دا خبره هم مؤمنین ته کړې وي او ام المؤمنین دا خبره اوریدلې وي او کني نو مراشد حجت دي او د مصنف په نسبت باندې صحت کې اتصال نه دی قطعیه ضروری دي داغي تفسیری جوابونه ما کړیو چې مطابقت معنا مطابقي وی کی وی تضمنی کی وی یو جوس مطابقت نه جوابونه ما کړی یو ځل مکه ذات مطلب ساتي دلتم مطابقت شته ځکه ته پوه شوې دې کې په یاتی کلو ها جواب ورکړې شوې دې مثل سره تلجاو حدیث نوم او د حديث مخارج د حديث اتصال د حديث او اتصال او د حديث مطابقت دا اجمالی مباحث تفصیلی بحث تزیت الحدیث حديث سند او متن ته منقسم دی. سند د عائشه رضی الله تعالی عنها پورې دی او دا بل چې به متن حدیث ورکی په سند کې د اسماء رجال ذکر محشی بر کړی دی ضرورت نشته چې محشی او خبره ذکر کی تاسو ویل شئ عبد الله ابن یوسف حالت ذکر تنیسی دو سو اټاره کې وفات دی مالک بن انس الاصبحي هشام بن عروه پلار د عروه بن زبیر د ام المؤمن خورې دی خود په حال دا افسوس دی د محشي چې اسماء رجال چې ذکر ذکر کوي نو صحابي حالات ذکر کوي سره د ام المؤمنین هم بر محسن دی ذکر کړی حال دا دی چې هم حالات د ام المؤمنین دی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنها احوال اوري د واده په وخت کې د دې عمر نهه کاله وو. د رسول الله اسلام د انتقال په وخت کې د ده عمر اتلس کاله وو. انتقال د ده پچپن یا چپن کې شوی دی. اټاون پورې اقوال شوي دي خو هغه وخت کې سنې چا نه لیکلي. ابوهريره رضی الله تعالی عنه په دې جنازه کړې ده دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده د دې مور چې ام رمان باندې معروف وو نوم خپل زینب بنت عامر و ددې کنیه ام المؤمنین ده او ددې کنیه ام عبدالله هم ده ام عبدالله ولې د زید عبد الله په نامه باندې وو او د ده زوی د عبدالله په نامه باندې خپل نه و، خو د ده خوری و عبدالله ابن زبیر د اسماء بنت ابوبکر زوی و، اسماء د ده خور وه او هغه دې سخت منقاد و، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هغه په نوم باندې مقنع کړې وه. مجموعه روایت د دې نه 2210 نقل دي څلور پنځوس امام بخاری انفرادی نقل کړی دی او اتش پته امام مسلم دته ام المؤمنین ویو ابن حجر وی دا هم جایز دی او ابو بکر ابن عربی او ابن کثیر بدودین یعنی د دې جواز نه دی کوي او په دې کې یو روایت د عائشې نه هم دی یو زنانه عائشه ته یا امتا عائشه لستو بی امک ان انا ام رجالک قران کریم کوم د رجال ته نسبت شوی دی طبقات د مساعد کې تلو اتم جز سلوش ته صفحه کې دا تحقیق شته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانی امهات المؤمنین شولې رسول الله اسلام ته ابو المؤمنین ویل کېدی شي نه ابو المؤمنین ابو اسحاق اسفرائی وی وی دا جویز دی سنن ابو داود کې داشتي کتاب الطهارت کې البته ابونا بنوي ابونا ناست کتاب الله نه خلاف دی ددیو وروڼه خویندې هغوی ته اخوال المؤمنین خالات المؤمنین ویل کیدی شي کنه دا غي جواب دی دی نشي خلاف القياس وارد شي خپل مورد پورې خاص وي دې ته امهامهات المؤمنین منصوص دي اطراف ته نشو نقل کولی په دې ځای کې د ام المؤمنین او د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها موازنه خلق کوي کوم یو فضیلت سوا دی وروسته حديث د خديجه الکبرى رضي الله عنها پر روایت روان دی فدخل على خديجه بنت خويلد داغي احوال ځوال ته ذکر وکړو متن الحديث ته متوجه شي حارث بن هشام د ابو جهل اور دی دا په هغه کسان کې کوم کسان چې ګیر شو دی مقام کې لفظ د کیف راغې لفظ د وحی راغې د دوانو وضاحت شوی دی بابن کیف کان بدل وحی اقسام د وحی هم ذکر شوی دی خو په دې سوال کې موحي څوک چې وحي کوي موحا الیه چاته چې وحي کیږي راوړون کې د وحي سوال په عموم سو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب په خصوصیت سره دا تطبیق څنګه وشو پکاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول کیفیت ذکر کړی قران کریم کې دا کیفیت ذکر دی او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط یو قسم ذکر درې اقسام چې دي کتاب الله ذکر کړی ما کان بشرن یکلم هو شاید په تپوس کې په دې وخت هشام سلیری او هغه کم چې د تکلیف وحی د هغه تپوس کړی دا د سلسله الجرس وحی چې وا دا ډیره وزندار میرای حجاب په واده ویدلو دا غي دومره وزن نو يرسل رسول اکی خو رسول به مجسم راوي د انسان په شکل خو الا وحيا نزل تسلو سره ته جرس راغی د دې وزن دې شو او وزن زکه سی وو چې په دې کې د حال نه بل حال د نقل کېدلو دې خلک دا ریاضتونه هم کوي د انسان د بدن په شي دي یو مادیت ته یو روحانیت ته د مادیت نه روحانیت ته کې کېدل دا دې سخت بوج لري د دې وجه د علماء زندگی دی ابتلا غاله حق پرست علماء زندگی همیشه دی ابتلا د دې دین څه فکر لري څه سوچ لري او الله جل شانه د دنیا په قدرت نه پاتې کوي نورای کوي خپل طرف ته ابتلاګانو کې واقع کی پریشانانو کې واقع کی ځکه الله له یو مرتبه ور کوي اختیاري پر ریاضت باندې هغه تر سدل ګران وي نه غیر اختیاري ریاضت نه کله واسي یو اختیاري ریاضت ته چې الله تعالی توفیق ورکړي یو غیر اختیاري ریاضت دی غیر اختیاري ریاضت پال پرې سترګې کنټرول کول په کنټرول کول هر طالب علم چې سودا بیمه ته کې واقعي د چا په سر درد دي، د چا په غاښونو درد دي، د چا په ملا درد دي، د چا په ګېډه درد دي، د چا ولي سوځي، د چا ګردې خرابي، د چا د بدن بله حصه د ده تصورات متعلق دي. دا اوس دله الله جل شانه غیر اختیاري اجازت ورکوي. ځنې داسي چې د هغوی فکر اخرت خفګان هم په دغه فکر اخرت دا د د اختیاري ریاضت ته ته ویل کیږي ټول مخلوق به چی پاتی کړی شی یو الله ته توجه وشی. تسخیر باطنی دی نفس کنټرول کول دی دا تشبیه د ممدوح د مضمون صدا تشبیه د ممدوح د مضمون سره په فهم تفهیم لپاره جایز ده یا رس ممدوح نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کړی د تشبيهات نه مسله هم نه ثابتيږي یعنی دلته د وحی تشبیه د سلسله تر جرس پیغمبر اسلام فرمایي لا تسحب الملائکه رفقه فيها قلب او الجرس ملائک د هغه خلکو څخه نه ستړ کیږي چې هغه کې سپی وي او جرس وي. یو روایت کې راځي جرس چې دی مزامیر شیطان دی. خدلته تشبیه د پوه کولو د پاره ده د تلذذ د پاره نه ده د لذت د پاره نه ده په ډېرو ځینو کې تشبیه د ممدوح د مضمون سره غي لکه د دین په باره کې راځي ایمان لا یعرض الى المدینه اوس د دین تشبیه د ما سره ورکړل شو ځکه اخرنه دور چې دی نو د مسلمانانو به د شي لکه مار مار په سینه ته دی غل روان خو کله چې په ځان پوه شي چې بل مې سر ټکای وجنی وي یو به په اقدام کوي وای چې زه خاصه مرم چې تا خو دې ته ورسو دا هم دغه شان چې غلې چې شور شغلاب دا باندې سرسرت الجرس ته دا تشبیه چې دا په تتابع کې دا پل پسې اواز چلی او د هغې نه مقصد مفهوم کول او دا مقصد مفهوم کول په تعصر سره په سختۍ سره بای دی وی دا اواز چې دی د ملایکو د وزار دی او ځنه وی دا اواز چې دی دا د رصد دی رصد مخکې رستنه چې کم رصد راځي سورې جن کې راځي By the way دا د جبرائیل د دې راتګ اواز دی. By the way دا د جبرائیل او د محمد اسلام د جمع کېدل اواز دی. یا القا د الله جل شانه په خلق کې یا اصل صوت د ملائکو دی دا ظاهر دا ده چې دا صوت د تعطل خواص دی صوت د سدهان د تعطل الخواص خواص معتل شي لکه څنګه چې یو شاله په غوږ باندې سپېړه وکړي شي خوبونه شنګارې شي خو قوتي سامیا بند شي دام خواص معتل شي او دا هم کېدی شي چې دا صوت قدیمه د کلام الله وي، صوت قدیمه. بیا د معتزله او د اهل سنت اختلاف چې صوت قدیمه مسموع دی او کنه مسموع معتزله خسرنه د قدم نه دی قیل هغوی د یو د مجعولات او د مخلوقات نه دي کانی بوټي حیوانات چې مخلوق مجعول دي کلام هم د مجعول دي اهل سنت قائل دي چې دا د الله صفت دی او په دغه طریقې باندې دا مسند دي به دا تشبیه چې دا دلته سلسله الجرس ته ورکړل شوې ده او کله که سلسله تنها صفوان لکه زنجیر چې په ګټه باندې راخلي کیږي که سل سره تین هغه صفان هم راځي دا هم دغه صوت دی څو کیفیاتو کې قدرې فرق راځي، ابتدايي، انتهايي، درمیان کې او تشبیه د شیء واحد د اشیاء متعددو سره دا جایزه ده. هو اشده علی او د دې وجه دا چې خواص په معتل معتل شي ایجادي رفع ته وایي لري کی زمان او لري کی دي شي قال ادي شي چوش وقد وعيت عنه یقینا ما د دین خبره خوندې کړې وي چونکی یو مرتبه د اخذ وی یو مرتبه د ضبطی یو مرتبه د ادائی د دین اخذ او ضبط ګان دی کله متشکل چې ماته ملک په شکل د رجول یا تمیز دی رجولان د نسبت نه یا حال دی په حال د کون دی کې جوړوي نو زه یادوم څه چې دا وایي. دې الفاظو ته ګورئ. په دې اول کې وایي فیبسم عني وقد وعیت او دې دویم ته ګورئ فیکلمنی فاعی اول یې ماضي کړه دا دویم یې مضارع کړه فاعل هم دې دا دې کې دې ته اشاره ده چې العطايا علامت بلایا العطايا علامت بلایا څومره چې تکلیف زیات وي هغه عمره کمال زیات وي فوعیت ماضی کا بس سخت را مې تیر شي خو خبره مې یاد کړې سخت تیر شو خو وعیت کوم کې چې سخت ځای ته نه وي فاعي دغه شانتي عامه طریقه ده په حين د درس کې چې بوسړي برداشت او په طریقه باندې نو دا سبق پوخي فوائد یې دي په حين د درس کې چې سخت نه برداشت کوله فی الحال نه یریږي ورسته بچته یری فاعی به مطالعه کې به تکرار د دیو جنا په حین د طالب علم کې چې څوک په طریقه باندې سبق وایي نو دز دا کتاب او دز دا سبق پاخه خخته شي خخته چې کله پاخه شي په لګ وخت کې مضبوط دیوال جوړي زم لګم شي دیوال مضبوط وخت کم دی طالب علمۍ کې محنت نه يي بیرستم محنت کې نه فاعي او يكلم فاعي به دغټ دیوال دی کټه به سازه او مخ پیدا کې او به برا غوځي چې ځان دې ټیکا غټه راکا دیوال خو به مضبوطی خو وخت به په ډیر لګي دا شانتی مطالعه کوي وخت به نه ډیر لګي په درس کې به هم خبره قالب کړی خبره نه لکه د پخې خښتې به نه وي بلکې په حين د درس کې به خبرې له قالب جوړې به به په یو ډړاله په بل ډړه به اړې ډېر وخت نه ولي دې نو په پیګو په یو کل دې پای او په وتاړي به نه کېږي هم محنت نه کړي او بعد الفراغ هم مطالعه نه کې کوشش نه کې نو ستا دیوال د لمدې خټې دی ديوال يې نه ټينګېږي، که باران پرې وشي نو کوز به پروت وي دا ديوال نو همدا خټه ده. تکرار کوي اوس خوله خوځوي. که دا نا خاک میرکل ګل ګلزار هوتا هې حدیث کې بحیثیت مجموعه خبرې تاسو اوریدلې به په تجزیه کې او سند د ام المؤمنین په حالات دا تاسو اوریدلې یا په تجزیه کې په متن الحديث کې نام تاسو ها دې حدیث سنمو هغه رساله چې تاسو ګوري زما خداشه د ماجیګر کې وا کسان ته وګه ما په رساله کې د خلاصین علاوه دا یو پیدا ده چې د بخاري ټول احادیث مجموعه چې کوم اقوال دي هغه را جمع کړی شي دا ول چې د بخاري تعداد کې اختلاف دی او پاکه د مجموعه بابونو ذکر شوی دی چې مجموعه بابونه کوم دي او پدا کې دا هم ذکر دی چې بلا ترجمه الباب کې دوم دي او هغه کې دا هم ذکر دی چې کوم بابونه چې په هغه باندې هغه کې اکتفا په آیاتونو باندې شوې ده دا کې دوم دی پاکه د ثلاثیات تحقیق هم دی چې بخاری کې ټول ثلاثیات هم دی به پاکه دا ته هم شوې دی چې په دې ثلاثیاتو کې د احناف مسند سودی بیا پاکې بعض الناس د دې ذکر هم شوی دی خو خیر چې تاسو کله واغستره نه زو تاسو کې د دورې والو ته د لګ ټیم در کما تیرې خبر ته وخه مخه چې دې ترکه به مطالعه کوو